وصل فصل میں شروع کرنے سے پہلے ایک لطیفہ یہ ہمارے استاد قاضی حمید اللہ صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں ریون گیا امتحان لینے کے لیے تو وہاں پہ میں نے پرچہ مختصر المانی کا بنایا وصل اور فصل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں نکل کر اللہ کا اللہ کی مخلوق اللہ سے جوڑا ہو ہاں، وصل دی پخپل تعریف کئی الوصل عطف جملتن علی اخرى وصل وصل دي ته وایي چې یو جمله په بل باندې عطف شي والفصل فصل چې دی ترکه ترک عطف ته چې عطف اونشي والکلام ها هنا قاصر على العطف بالواو نو عطف خو په لس حروف کېږي خو دلته کې به مونږه دا کلام چې کم دی نو هغه په واو باندې منحصر کو لأن العطف بغیرها لا يقع فيه اشتباه ځکه چې په ثم سره یا ففا سره یا په بل حرف سره کله ته عطف کې ناغي کې جهت ته ضرورت نه دا واو عطف کې جهت ته ضرورتي نو په واو کې اشتباه راځي او په نورو حروفو کې د په عطف کې اشتباه نه راځي د دې وجه نه موږ به صرف وایي عطف په واو سره د هغې باره کې به کلام کوو وی الوصل عطف جملة على اخرى الاول اذا اتفقت الجملتان خبرا او انشاء کله چې دوه جملې متفق وي دواړه یا خبر وي او یا دواړه انشاء وي او د دواړو منځ کې یو مناسبت وي جهه جامعه ای مناسبه نو بیا به دغه کې ولم یکن مانع من العطف لك ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم نو ګوره دا ابرار ضد د فجار دی او نعیم ضد د جهنم دی نو دلته دا دواړه جملې خبریې دي او دواړو کې مناسبت شته دی مناسبت ته ضدیت ته او د عطف نه مانع هم نشته نو دلته به عطف کیږي په خبره باندې ورسېده کنه او دغه دا الثاني دویم اذا اوهم ترک العطف خلاف المقصود اذا اوهم ترک العطف خلاف المقصود هغه ځکه به عطف کې ک اوس عطف نه کې نو د مقصود خلاف راځي کما اذا قلت لکه امیر صاحب بیمار وکړه نو منګه دا لا شفاه الله الله دې روغ چر نه کې د خرو کار کوي ټیک ده نو کدا وو د مین زو باسي نو دې خو ته دعا کول غواړي مرګري دې کنه ته سبقانو مرګري دې نو دې وته دعا کوي ویلا جوړ نه دی وشفاه الله الله دې ول صحت ورکي او عافیت نو کو اوس ته داوا او باسي نو دا شیخ رګرزي لا شفاه الله نا الله دې ولا شفا ورنکي نو دا خیره ده که دعا ده دا دعا او که دا ووت نو باسي نو څه ګرځي خیره ګرځي جوابا لمن اسالک هل بر الامیر من المرض نو فتر کول واوي که و پرې دین یوهم الدعاء علیه دا وهم پیدا کوي چې اسد ته خیره وکړه وغرضک او غرض دا اسد چې دی الدعاء له هغه خو دعا ده او په ترک ته و سره دا شی سګرځي شابه سي ځړ کولا مواد الفصل هغه دینه چې الته وصل نه کې یجب الفصل فی خمسه مواضع دین د نصاب ته رسول دې ښکار کړی دی اوس کما سره وخت وي نو تاسو ته ما دغه بل شی هم نصاب ته رسو خو څوک مزه هم چې تاسو راته بور نشئ خان الاول ان يكون بين الجملتين اتحاد تام چې د دو جملو مینس کې اتحاد تامي نو تب بیا چې کم دینو فصل بکای فصل بکای بیا به عطف نه کې ځکه چې بیا په عطف کې یو قسم مغایرت دی ها اے د معطوب معطوب په په منځ کې سي مغایرتي نو چې دا غي په منځ کې اتحاد تام دی نو که ته پکې حرف عطف راوړې نو هغه خو به بیا د دې د اتحاد ته نقصان ورکوي د دې وجې نه حرف عطف به نه راوړې شابس جړګوله او به ان تکونه بیانا لها یا به دا دویمه جمله بیان د اولې جملې وي لکه قرآن شریف کې پلان کې آیات کې پلان کې صورت نه وای فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علا شجرت الخلد نو ګوره وسوسه الیه الشیطان شیطان ورته وسوسه واچول ناس وسوسه سو قال دا دا وسوسه بیان دی لکه نه پره دا قال دا وسوسه بیان دی نو دا بیان او د مبین مینس کې وو راځي نه نو وو را نه غي او بین تکون مؤکده لها یا بدا دویمه جمله دا اول تاکید وی کمال الثاني دویم قسم ان يكون بين الجملتين تباين تام کمال اتصال خود په جند کړه یا لکه یو بیان دی بل مبین دی یو بدل دی بل مبدل دی یو مثلا چې دینو عاد په بیان دی بل مبین دی بل یو مؤکد دی بل مؤکد دی دا خو یو شی وی په حقیقت کې کنه یو شی وی من تو شدم تو من شدی من جان شدم تو تن شدی تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری او ان یکون بین الجملتین تباین تام به ان یختلف خبرا و انشان یو جمله اوس خبریه ده او بل انشائیه ده نو دې خو عطف مکوه دا خو دواړه جدا جدا نوع د کلام دي نو عطف یې سره کوي وقال رائدهم اسو نزاولها فحتف كل امرئ يجري بمقداري دا څه چلو رحمان الحق امیر صاحب او انعام الدین امیر صاحب په کشته کې سوارو بحری بیړه کې سوارو نو چې امریکې ته ورسېدل نو امیر انعام الدین وی چې ارسو د جهاز د لنګر واچوي نزاولها نن جنګیږو موږ چا سره امریکې سره جنګیږو خبره خو د نر کوي ځکه نر خر په چارسو کې واس کوي نو دی خو دغه نه دی خو دغه خو دی کنه نو ګوره وقال رائدهم ویل رائد د دوی ارسو واچوي لنګره نزاولها من علاج کو د جنگ مزاوله د حرب علاج د جنگ نو دې ټیم کې رحمان الحق امیر صاحب وار ورشغو وی ظالمانه دا هغه ځای نه به د باندې توغندی راولي هلاک به دې کړي که نه نعام الدین امیر صاحب عقیدې نه پوخ دی نو ده ورته وویل چې د دواړو منځ کې به مناسبت معنوي نه لکه ته به علي کاتب ول علي کاتب الحمام طائر نو د دې د علي او د حمام د علي د کتابت او د حمام د طیران منځ کې څه مناسبت نشته فانه لا مناسبت فی المعنى بین کتابت علي وطیران الحمام ويقال في هذا الموضع ان بین الجملتین کمال الانقطاع نو دلته بچ دینو وصل نکیږي فصل کما یقال فی الموضع الثانی من الوصل والعطف هنالك لدفع الابهام كما يقال في الموضع الثاني من الوصل والعطف لك التکی دغه دویم ځای چې د وصل او د عطف وکم نو موږ وی چې دلته کې دا عطف کو د دفع د ابهام د پاره که عطف اونکونو ایهام راځي ابهام راځي نو دلته کې دا انقطاع چې ده کنه دا کمال انقطاع دا د دفع د ایهام د پاره الثالث دریم ذ کون الجمله الثانیه جوابا عن سوال نشأ من الجمله الاولى اے وای چې یو جمله وي او دا هغه هغه هغه منشه د یو سوالی نو چې ته د هغه سوال مقدر جواب کې نو تبا حرف عطف نه راوړي چې هغه دو جملو کې عطف دا کیدا ښکارا کی لکه ګوره فی غمرتن په سختۍ کې پروت یم نو دغه ټیم کې امیر نعیم الدین راوچت شو وی ښه صاحب نو چې د خلکو دا ګمان کړی دی چې ځینو نو صدقو ام کذبو دی دا ګمان چې کړی دی په دې ګمان کې رښتیا دي که ګاډریان دي نه نه وی صدقو صدقو نو دلته ګوره زعمل عواز یو جمله ده خود دا جمله سوال پیدا کوي چې څنګه د شاعر وي چې ځینې ګمان کوي چې زه په سختۍ کې ما نو فوري تپوس وارد شو د طرفه د امیر نام الدین نه چې د رښتیا ویل دي نو جواب راغی صدقو رښتیا ویل دي خو د سوال او د جواب مینس کې وو ناراضي نو د زعما او د صدقو مینس کې وو را نغي د فصل د وصل په ځای باندې لاره د فصل اختیار شوه ورسېدی که نه په خبره څوک څوک ورسېدل لولو نه دي لاس پورته په خبره رسې که نه ښه ماشاءالله نو بیا چې دغه ته امیر نامالدین ته بیا څه وویل چې ته د خپلې سختۍ علاج وکړه لندن ته لاړ شه که نه وی ولکن غمرتی لا تنجلی لیکن زما دا سختی دا سکافره سختی ده لا تنجلي چې دا نه جوړېږي دا په داسې رنځ اخته یم چې علاج یې نشته ټیک ده که نه نو ته بیا تپوس وکړئ چې دا کومه بیماري که انه قیله گویا تپوس شو اصدقو فی زعمهم ام کذبو نو فقال صدقو ويقال بین الجملتین شبه کمال الاتصال د سوال او د جواب په منځ کې کمال اتصال نشته خو شبه د کمال اتصال شته الرابع سلورم ان تسبق جمله بجملتين يصح عطفها على احداهما لوجود المناسبه وفي عطفها على الاخرى فساد فيترك العطف دفعا للوهم كقوله وتظن سلمى انني ابغي بها بدلا ووروړي نو دا وهم پیدا کیږي چې دا په ابغي باندې عطف تا نو دلته کچرته و اوراه عطف شي په تظنو نو مانس کیږي بیا خو کدا اوراه عطف شي په ابغي نو معنا غلطيږي دی وروړو سره دا وهم پیدا کیږي با چې دا عطف د اورا چې دی دا په ابغي باندې نو دا به د تظن لاندې شي نو دا بیا معنی غلطیږي تاسو پیګه په خبره کنه نو د د سر نه عطف رو نه لس به غلط معنا دا وهم پیدا نشي یاره که په دې خبره سوق پیښو لا سوچت کوي نه پورا کارو نشو کنه دلته مخ کې سو جملې دی یو تظن نو دی ټیک ده کنه بلس جمله ده ابغیده کدا ارا جمله عطف نه راولي نو بس چې کومه سره معنی ټیک کیږي نو سامې به سره ولګي خو که ته حرف عطف راوړي نو دا به دو احتمال پیدا کی چې دا عطف په ابغي دی او یو دار چې دا په تزنه دی نو که په ارا په ابغي عطف شینو معنی غلطیږي او که په تزنه عطف شینو معنی صحیح کیږي ويقال بين الجملتين في هذا الموضع شبه كما الانقطاع الخامس الا يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام مانع هغه ځای کې به عطف نه کې کم ځای کې چې نشي قص کولې ته شریکوالی د دوو جملو په حکم کې چې دوه جملې دي هغه په حکم کې نه شریکې نو هلته به عطف نه راوړي ولې نه شریکې لقیام مانع هلته یو معنی وي لکه دا قول الله تعالی وی دا خلو الى شياطينهم قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم اوس ګورم قالوا اننا معكم الله يستهزئ دا الله يستهزئ جمله عطف نکړه الله یستاذ بهم لا یصح عطفها على ان معكم د الله یستهزئ جملې عطف په انا معکم نه صحیح کیږي ولې لاقتضائه انه من مقولهم قالو دی دا وی چې انا معکم او قالو دی دا وی چې الله یستهزئ بهم نو دا د دې مقوله ده کدا د الله مقوله ده ولا على جمله قالو او نه عطب په قالو سې کیږي ځکه واذا خلوا الى شیاطینهم کله چې دی خپل شیطانانو سره ځان لشي نو قالو نو چې دا ته په دې قالو عطف کې نو بیا به داسې شي چې واذا خلوا الى شیاطینهم قالو کله چې دی شیطانانو سره ځان لشي نو دا خبره کوي واذا خلوا الى شیاطینهم الله یستعذ بهم کله چې دی شیطانانو سره ځان لشي نو الله به دی پور ټوکیو کې نو دا الله چې دی له بدله د ټوک ور کوي نو ځان له به ورکوي کنه دا به قیامت کې د ټولو خلکو مخ کې ورکوي ټولو خلکو مخ کې نو بیا معنا غلطیږي نو نه عتب په ان معکم سې کیږي او نه عتب په چا سې کیږي فقالو سې کیږي نو د دې وجنا تبع عطف نه راوړي لاقتضائه انس ان استهزاء الله بهم د دې خو تقاضا ده چې د الله استهزاء په دې پوره مقید دا مقید ده به حال کما یقال بین الجملتین فی الموضع الاول من الوصل غیر ان الفصل ها هنا لقصد عدم التشریک لکه الته د دوو جملو په منځ کې دغه د اثر کې چې مونږ ویلو اول قسم کې وصل کنه دوه جملې خبرن یا انشاءن ټیک دي او جهت جامعه دی نو دلته کې ام چې دی نو دغه د دوه جملې دي خپل منځ کې ټیک دي خو دلته ستا قصد تشریک نه دی نو هلته قصد تشریک و نو چې هلته قصد تشریک و نو عطف صحیح کېده دلته ستا قصد تشریک نشته نو عطف کول نه دی پکار پیښه ده هغه ځای ده دلته د قالو او د الله یستاد او بهم د دې په منځ کې جوړم نشتا تضادم نشتا عطف کول شي خو دلته کې اذا خلو کې تشریک مقصود نه دی چې اذا خلو کې تشریک مقصود نه دی او د عطف نه تشریک وهم راځي نو د دې وجه نه عطف پاتې دی کنه دا د هغې سر د وصل په شانتې وه که د ازا خلو پې دبره نه نو که نه نو بیا دې عطف کې څه نقصان نو ښه دا لګران دی د کافی سبق نه نسان دی کنه نو دا لګواړه وي ښا او چې په کم ځای نه پیږي نو لګ ځانو کړه وي لسته منټه به تکلیف وشي خو دا وروسته به تاسو ته غټه فایده درکړي انشاءالله که خیر او لږ فایدې د پاره ډېر